څوک وایي عزیر ابن الله څوک وایي دا دغه دی دا عیسی ابن الله څوک د الله دپاره لوریانې ثابتوي په هغې باندې نن رد دی بدیع السماوات دا بدی دی ته صفت مشبه وی ناشنا لکه علیم منسه دی عالم صاحب د علم کریم منه صاحب د کرم او د شرافت نو دسې بدی منه کوي ناشنا بدیع السماوات ناشنا دی اسمانونه داغو والارض او ځمکه داغو الله هغه لوی بادشاه دی او هغه لوی قدرت لرونکی دی که نور پوهیږی پوهیږی که نه پوهیږی د اسمانونو ته وګوره څنګه په ناشنا طریقې جوړې کړي دي ځمکې ته وګوره بدیع السماوات ناشنا دی اسمانونه داغو والارض او زمکه داغو دا د بدی خپل معنا ده ناشنا دی اسمانونه او زمکه داغو ځنې علما وی بدیع دا صفت مشبه دی خو په معنا د اسم فاعل سره دی نو د بدی معنی کوي مبدع نو بیا معنا دا د بدیع السماوات ناشنا پیدا کوونکی دی اسمانونو له والارض او ځمکې له دې ځمکې ته وګوره څه ناشنا غرونه پکې غرونه دشتې پکې دشتې کندې پکې کندې خو دی په خیر کې لږ د عقل نه کار والی انا یکون لی انا یکون له څنګه به شي د هغه دپاره انا یکون له څنګه به شي د هغه دپاره ولدن اولاد هلکه چې ستاسو کې چا واده نه کړی نو د هغه بچیان کیږي نو د الله خو ښځه نشته نو چې ښځه نشته اولاد یې د کم ځای نه راغی انا یکون لی څنګه به شي د هغه دپاره ولد اولاد ولم تکن له صاحبه او حال دا دی چې نشته دی د هغه دپاره ښځه یو وخلق کل شیء او الله پیدا کړی دی هر یو شی هلکه چې تاسو وایې د الله اولاد دی نو په څه ګوتک دی چې دا څونه موجودات دي دا ټول شیونه دي او د هر شي خالق الله دی نو خالق د مخلوق د پاره پلار کیدی شي یا مخلوق د خالق د پاره اولاد کیدی شي وهو بكل شیء علیم او دغه الله په هر یو سیز باندې خبر دی خیر بی اندازه قدرتونه بیان شو بی اندازه احسانات بیان شو وی ذالکم الله دق الله دی نه نن چې تا تاسو ته قرآن مجید لګیا دی رسول پاک لګیا دی علماء کرام لګیا دی چې د یو الله عبادت کوي دا یو الله تابعداري کوي وی الله مو پیژنده د دغه کارنامو والا چې دی د الله دی ذالکم الله دقه الله دی ربکم استاسو رب دی لا اله نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا هو مګر هم هغه دی خالق کل شیء پیدا کوونکی د هر یو څیز دی نو خلاصه دا شوه چې فعبدوه تاسو عبادت وکړئ د دغه یو الله وهو علی کل شیء وکیل او الله په هر څیز باندې وهو او دغه الله چې دی علا کل شیء په هر یو څیز باندې وکیل ذمه وار دی الله د نیکۍ ذمه واري ما غشتې ده چې بدل به ورکوم د بدۍ ذمه واري ما غشتې ده چې بدل به ورکوم الله دومره لوی باچا دی لا تدرکه الابصار نه مومي هغه له سترګې د خلکو لا تدرکه الابصار ادرک یدرک معنا دی موندل نه مومي هغه له سترګې د خلکو وهو او دغه الله چې دی یدرک الابصار هغه مومي سترګې د خلکو منګه الله نه وینو او الله منګه ویني لا تدرکه الابصار نه مومي هغه له سترګې د خلکو وهو او دا الله چې دی یدرک الابصار هغه مومي سترګې د خلکو زمونږ سترګې الله نه ویني او الله چې دی مونږه هغه ویني دا یو مسله ده پر ورځ د قیامت به په جنت کې مؤمنان خپل رب ویني که نه به ویني په جنت کې به مؤمنان خپل رب ویني که نه په دې ډلو کې یو ډله ده د بدعتیانو ډله معتزله ورته وایي معتزله وایي چې په جنت کې جنتیان به الله نه ویني چې د هغوی نه تپوس وکړي چې ولې وایي هغه د قرآن کې راځي چې لا تدرکه الابصارو نه ویني الله له سترګې د خلکو د خلکو سترګو کې دا نو طاقت نشته چې الله وویني الله د خلکو سترګې ویني وګوره قرآن کې راغلل موږ ورته وایو چې حدیثو کې هم راځي په قرآن مجید کې هم راځي چې په جنت کې به مؤمنان خپل رب ویني وجوه یومئذ نادرة الی ربها ناظره په ورځ د قیامت به د مؤمنانو مخونه تر او تازه او الی ربها ناظره او خپل رب ته به کتونکي معلومیږي چې مؤمنان به خپل رب په جنت کې ویني حدیثو کې هم راځي پاتې شو داسې معتزله وایي دې ځای سره څه کوې چې د خلکو سترګې الله نه ویني او الله د خلکو سترګې ویني نو یو جواب دا دی چې دا مسله د دنیا ده ښه په دنیا کې مسله دا ده چې دنیا کې خلک او خپل رب نشي لیدی ممکن دی خو واقع کیږي نه په دنیا کې چې دی خپل رب هغه لیدلی نشي ځکه رب لوی بادشاه دی او زمونږ سترګې دا فاني سترګې دي کمزوري دي هلکه مونږ د لارې بلب ته نشو کتی زه ګوره په خپله نشم کتی تاسو به کتی شئ دا د لارې تیز بلب نی ولې بیا ته مخامخ زه نشم کتی سترګې کمزوري خو په ورځ د قیامت په خیره سره بیا دا سترګې همیشه یي نو چې همیشه یي بیا به هغه قوي وي بیا به رب ویني ما وی دنیا کې نه واقع کیږي په آخرت کې به وي دا مسله د دنیا ده چې په دنیا کې د خلکو سترګې الله نه ویني او الله د خلکو سترګې ویني یا دا دی یو ادراک دی یو لیدل دی خدایم په خیر کې ادراک بیل شی دی ادراک معنی موندل موندل دی ته وایي چې زه تا ته وګورم دا د ښې لاس دی او دا د ګس لاس دی او دا د مخ دی او دا د شا دی او دا د رنګ دی په داسې لیدو باندې الله څوک لیدی نشي چې ادراک یې وکړي وی مومي د هغه ټول حالات معلوم کړي پر ورځ د قیامت مؤمنان به خپل رب ته ګوري خو د هغه تمام حالات باندې ګیره کول دا څوک نشي کولی خیال لري ګیره به د هغه چا نه وکړي چې د چا صفات محدودي او د الله صفتونه غیر محدود دي نو ځکه یې موږ معنی کو موندل نه مومي الله له سترګې د خلکو او الله مومي سترګې وهو اللطیف الخبیر او دغه الله ډیر مهربان دی او خبر په هر څه دی د لطیف معنا کوي ډیر مهربانه او دغه الله دا ډیر مهربان دی او خبر په هر څه دی ځنې خلک د لطیف معنی کوي باریک باریک هغې ته وایي چې د ډیر باریکوالي د وجې نه په نظر نه ښکاري لکه هوا هوا ګورې دونه باریکه ده تاسې په سترګو وینې غرارم کوي پرشارم کوي جامې هم دنه تختی خو په سترګو نه ښکاري کله ناکله شیشه نه ده پاکه شیشه باریکه هلته لګېدلي خو خلک یې نه ویني وایي دا هسې هوا ده نو که د لطیب معنا باریک وکړی نو بیا صحیح ده نو بیا به دې ته وایي لف نشر مرتب الله نه ویني الله له سترګې د خلکو ځکه الله لطیف دی باریک دی او باریک په نظر باندې نه راځي او الله د خلکو سترګې ویني ځکه الخبیر الله په هر څه باندې خبر دی بیا دی قد جاءکم یقینا راله تاسو ته بصائر و دلائل من ربکم د طرف د رب ستاسو نه قد جاءکم یقینا راله تاسو ته بصائر و دلائل د پوی من ربکم د طرف د رب ستاسو نه فمن ابصر چا چې قتل وکړلو فلنفسه نو دا قتل به چالی دا به د خپل ځان د پاره ومن عمیا او چا چې ځان ړون که د دین نه نو فعلیها نو د دې ړندولو سزا به په دغې نفسي فعلیها نو د دې سزا به په دغې نفسي وما انا علیکم رسول پاک وی او نه مزه په تاسو بحفیظ ساتونکي او نګهبان وکذالک هم دقسې نصرف الآیات بار بار موږ بیانو دلایل بار بار دا دلایل بیانو د څه دپاره چې هغه ذمهواري د تبلیغ پوره شي یو ولیقولو او چې ووایي دا کافران درسته دا قرآن تا د چانه ویلی دی کافرو به وی قرآن الله نه دی رالیږلی نعوذ بالله د مکې خلکو به وی دا ته پیغمبر د چا نه ویلی دی دلته په دې مکه مکرمه کې یو څو غلامان و عیسیان د یو نامه و جبر د یو نامه و یسار رسول الله صلی الله وسلم به چې د دین خبره کوله خلکو به غوږ نه کېښود رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې دوو له ورغې هغوی به ورته غوږ ایښی و نو پیغمبر اسلام به جبر سره هم کېناست او یسار سره به هم کېناست بیان به ورته رسول الله کو دې بدعمل وویلې خلکو چې دا ورته جبر دا قرآن ښیي دا ورته یسار دا قرآن ښیي او بیا راشي موږ ته وایي چې دا الله ویلی دي نو یو خدای هم په خیر کې نو جبر او یسار هغوی له خو سم عربي هم نه ورځي او قرآن مجید په داسې صفا عربی کې راغلی دی نو هغوی ورته څنګه وښودو ولی یقولو چې ووایي دوی درسته دا قرآن تا د چا نه ویلی دی ولی نبینه چې موږ بیان کو دا قرآن مجید لقوم یعلمون د پاره د هغه قوم چې هغه پوهیږي بیا مسله ده اتباع د چا کول پکار دي د الله د کتاب الله کتاب چا د ځانه مخکې کو او دی وپسې رستو شو الله به د دنیا او د آخرت نجات دوی ته ورکي خو که نه څوک داسې و چې دی مخکې شو او قرآن ته وایي ما پسې راځه نو دنیا به هم دغسې پریشانه یو آخرت هم اتبعو ته تابعداري وکړه ما د هغې اوحیه الیکه چې وحې کړی شوې ده تا ته من ربک د طرفه د رب ستانه او په هغه وحی کې غټه خبره څه ده هغه دا ده چې لا اله نشته د معبود برحق لایق د عبادت الا هو مګر هم دا یو الله دی نو تاسو به وایئ چې ابوجهل چې داسې وایي چې د نورم عبادت کوي بل وی بلم وی وی رک که دا مشرکان دی د دوی نه مخ راوګرځوه و اعرض او مخ راوګرځوه عن المشرکین د مشرکانو نه ولو شاء الله که چېرې خوښه شوې وي د الله ما اشرکو نو دې خلکو به شرک نه وی کړی الله به په زور دوی مسلمان کړی وي خو ما وی زور خوند چرته کوي خوند خدا کوي چې هر سړی په خپله خوښه باندې ایمان راوړي او هر سړی په خپله خوښه کفر وکړي الله رسول الله ته تسلی ورکوي که ایمان راوړي را دې وړي که نه راوړي ته د ابوجهل او د بل او د بل خو څه ذمهوار نه وما جعلناکه موږ نه ګرځولې ته علیهم په دې کافرو باندې حفیظا ساتونکي وما انت علیهم او نه یې ته په دوی بې وکیل ذمهوار بیا مسله ده ځنې مسلمانانو به جذبه کې رالل وایي د دې کافرو ستاسو د هغه لات داسې وکړم او ستاسو د هغه منات داسې وکړم الله تعالی دا دغه وکړه چې نه نه نه کافرو معبودانو ته کنزل مه کوې دا جاهل قوم دی جاهل څنګه چې تاسو په الله باندې مین یې په رسول الله مین یې داسې دا جاهل قوم په د خپلو معبودانو باندې مین دي نو که تاسو ورته کنځل وکړئ که نه نعوذ بالله وی به راپاسي ستاسو رب ته به دغه وکړي کنځل به وکړي ولا تصمبو الذین تاسو کنزل مکوي هغه خلکو ته یدعون هغه معبودانو ته یدعون چې ولا تصبو الذین تاسو کنزل مکوي هغو ته یدعون چې دا مشرکان عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه ولی فیسب الله هغوی به کنزلو کې الله ته هغوی به الله ته کنزلو کې او دا ولی عدوان د وجه د زیاتی نه خو جاهل قوم دی زیاتی به تیوشي او دا به وکړي عدوان د وجه د زیاتی نه او بغیر علم بغیر د علم نه دی خوارانو ته څه پته لګي چې الله کم ذات دی الله کم د قدرتونو مالک دی کذالک هم دقسې زینا لکل امت خیسته کړی دی مونږ هر امت ته عملهم هغه عمل د دوی نن شکر دی که تاسو ته دا د اسلام عمل بهتر دی د الله خبره منل دته بهتر ښکاري نو دغه بدبختو ته دغه نور لات او منات او اوزا ښکلی ښکاري استاد صاحب کله نه کله همداسې موقع وه چې موږ به سبق وي وایي هلکه په خپلو کې دا د یو بل لیډرانو ته بد مه وایې چې یو راپاسي د بل لیډر ته بد وایي او هلکه ته د هغه لیډر ته کنځل وکړي هغه به راپاسي ستا لیډر ته به دغه وکړي کنځل به وکړي ثم الى ربهم او بیا خاص رب د دوی ته مرجعهم واپس کیدل دی د دوی فینبئهم الله به خبر ورکړي دوی ته بما په هغې کانو یعملون چې دوی به کول ما درته ووی مراد د خبر نه بدله ورکول دي ښه مونږ به واړه چې به وو مونږ به وی ور بشې خبر بشې مطلب دا دی چې درته به بدله نن به تاسو ته الله پاک په ورځ د قیامت د دې خپلو اعمالو دغه درکي بدله کافرو ته به الله د خپلو ورکي و اقسمو بله دغه دې قسمونه به کول دی مشرکانو بالله په الله و اقسمو قسمونه به کول دوی بالله په الله جهد ایمانهم په هغه کلک قسمونو د دوی او دی به وی والله بالله موږ دنه یو څو مطالبې کوو که دا مطالبې دې زمونږ پوره کړې نو والله چې موږ ایمان راوړو نو وی و اقسمو قسمونه کوي دوی بالله په الله جهد ایمانهم پاغه کلک قسمونو د دوی سوی لئن جاءتهم کچر راغی دوی ته د مکې خلکو به وي کچر راغی دوی ته آیتون یو نښه نشانه دا کمې نښې نشانې چې موږ مطالبه کوو چې صفا مروه راله سره که دا غرونه زمونږ نه لږ په شا که زمونږ یو بره نیکه د قصی بابا راله را ژوندی که په دې علاقه کې راله چینې راوباسه که چېرې په دې نښو کې د یو مونږ ته د دا دغه د دا, دا نښې را پیدا کړې نو قسم چې مونږ ایمان راوړو لئن جاءتهم که چېرې راغې دوی ته آیتون نښه او نشانه چې دا کمی نخې نشانې مونږ غواړو لا یؤمنن بها نو خامخا خامخا دوی به ایمان راوړي په دوی قل ته ورته ووایه چې صفا مروه سره کول دا د پیغمبر کار نه دی دا د الله دی قصی را ژوندې کول دا د الله دی غرونه په شا کول دا د الله دی قل ته ورته ووایه انما الآیاتو بېشکه نښې او نشانې چې دا تاسې کم مطالبه کوئ نو عند الله دا په نزد الله دی بعضې مؤمنانو دا تقاضا وه چې کاش چې الله پاک د دوی دا مطالبه ومني چې دا ابوجهل سرکوز ایمان راوړي دا بل ایمان راوړي الله ورته وایي دا زدیان دي زدیان په دې تاسو نه یې خبر چې دا دنیا وته په بله راواړی که نه دا دغه نه راوړي ایمان وما یشعرکم تاسو څه پوهی کړی ای مؤمنانو انها چې یقینا دغه نښې چې دا دوی غواړي اذا جاءت کله چې دا نښې راشي دوی ته نو لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ونقلب افئدتهم من اړو راړو زړونه د دوی وابصارهم سترګې د دوی کما لم یؤمنو به لکه څنګه چې هغوی ایمان نه دی راوړی په دې اوله مره اول ځل ونظرهم موږ پرېږدو دوی فی طغیانهم په خپله سرکشۍ کې یعمهون حیران وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین ربه زمونږ د معاملاتو اصلاح وکړي ربه زمونږ د اخلاقو اصلاح وکړي ربه زمونږ د اخلاقو اصلاح وکړي ربه خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کړي د خپل لوی کتاب صحیح پوهه راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې پوه کړي ربه دا کم کتاب چې شروع کړی دی ربه مونږ ډېر کمزوري یو ته زمونږ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 چې الله یې دنیا او آخرت ښایسته کړي که مشکلات معاشي راغلي دي الله پاک دا مشکلات په خوشحالو په کامیابو بدل وګرځوي وصلی الله تعالی